الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم النبي عليه الصلاة والسلام د سیرت د مدنی دور د صلح حدیبی نه بعد وم کال چې کم مختلف ملکونو سلطنتونو او علاقو باچیانو امیرانو ته خطوط لیګلیو پای کې سلورم خط هغه هرقل دا روم بادشاہ تا او آئے کې تفصیلی گفتگو د هرقل شوی او د نبی علیہ الصلات والسلام دا نبوت ظاهری اقرار مکړو خو د بادشاہ د یری نه چې بچی برانه لاړ شي ایمان راونړو کم صحابي چې خط اوړو دهیت الکلبی رضی الله تعالی هغه وی چې هرقل دربار کې د نبی علی السلام متعلق سونه سوالات جوابات کړیو ا خبره وشوه نو بیا د نبی علی السلام خط روغس اغه ولس خط چې مجلس کې ولس نو دربار خلق په پوي شو چې دا سړی ایمان وروړي نو شور شغرب جوړ شو نو یې زمونږ باره کې وی چې دیو با سیدا ملمانه بس مون خو وروتو خو دن نور سو شو نه ابو سفیان وای ما ته پته نه لګي البته دونوا چې مونږ په دې پوښ چې د نبی علی السلام لبا الله غلبه ورکړي او څنګه چې هرقل وی چې دا ځ چې کم ځای کې ولاړ شام په دې به هم د دې پیغمبر حکومت راځي بس مونږ هم وروتو او دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنہ وای چې په هرقل ما لتوفه تحائف راکړل او زیخ په عزت او اکرام سره رخصت کړم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خط ډیر قدر وک او ما ته وی چې دا تحفه ته حایفال او تزا او قسم بالله ز په یقین سره پویګم چې ستاسو دا رسول د الله د طرف نه رایلېږل شوی رښتینی پیغمبر دی او داغه پیغمبر دی چې زمون کتابونو کې داغه تذکره وا او مونږ داغه په انتظارو نو دغه پیغمبر راغله خو ما ته خطر ده چې کزي ایمان راوړم نو دا رومیان به موجنی او دا زما ایمان راوړل زما د خطرې نه بهر خالی نه دي بهرحال وزیر رخصت کړم دا خبره ما سره ځان لو ګل دور د ټول اهم خلق وزیران مشیران پورتش خداوا ابن حجر اسقلانی د بخاری شرح لیکل فتح الباری ای کی وی وګوره نبی علی السلام د طویل اسلم تسلم اسلام روړه تب بچی حکومت باندې بچی وی د دې وجنا دل پکار دو چې په دې ټکی سوچ غور کړي خو سوچ پیونه کړ او د دنیا غلالچ کې راغې اگر چې د دې قدر احترام د وجنا حکومت سو وخت پورې بچ پاتې شي خو ایمان راو نړ که ایمان راوړې وې نو دا و چې یقینا د نبی علی السلام د فرمان مطابق د بد دې خطر نه بچ شو او حکومت به محفوظ شو خلکه ده اونکړه دا صحابي دحیه الکلبی رضی الله عنه وای دا د جزام قبیله مشرانو دا خلق رالل دیت الکلبی رضی الله عنه ما سره مال دولت کپڑے سامانو لید و ایمان هغه ارس واغشت صرف زو اون وجلم خوار سیران واغش پدې کې دغه قبیله کې سکسان مسلمانان ای چې خبر شو ناغیره وتل نو زما دفاع وکړه نو زه خو ته بچ کړم ولیکن هغه سامان وغیره ته وانه غستې شو کمو زرالم ځان چې مې راو رسو نو کور ته د تلو بځای ډایرک نبی علی السلام لاړم او نبی علی السلام ته مې دا ټوله قصه وکړه چې دا چلوش مالا هرقل دا جواب راک توفه طائف راکل دا سی قصه شو هغه سامان توفه طائف ران ټول دی جزام قبیله پلار کې لوټ کړلو زه ګیرولم خو بچ نبی علی السلام یکدم د مجاهدونو یو دستا جوړ کړه چې پای کې 50 500 کسان مجاهدین صحابه او پاغه امیر مقرر ک زید بن حارثه رضی الله عنه د نبی علی السلام متبنا او زم وسره کړم چې زه ورشه جزام قبیله دی بغاوت کړي زمو حدودو کې بغاوت کړي زمو سفیر سره زیاتې کړي دا حسمه شام زنګلاتو کې یو ځای دی وادي قرا ورته وای دا غینا شاته یو علاقه ده نوې دا یو سریه شو نا سریه د زید بن حارثه رضی الله عنه به مونږ تلاړو مونږ چې بدلو دروازه با پټو او د شپې به مزل کاو مو یا قبيله پوریزو چې رانه خبر نشي چې خبريږي خبريږي چې مونږ ور رسیدلیو بس یو ورځ سار وختي ورو رسیدو او حملم په وکړه ډیرم تی مردار کړل هنید او دا غزویم اوجه او دا اینم زرو خان 15000 غړي بيزه او سل زنانه ماشومان قیدیان کړه غلامان کرام وس په دې کې سم مسلمانان مو نو د صحابه ته پته نه و نو سبازي مسلمانان هم د غریبانان د لاس نه لګیدلی دی دا خیال جوړی دا ټول کافر دی او دا غینم سمال متا وغیرہ پنا خبره کی دی وروړی و دای مشر بیا راغه هغه قبیله کسان رالل او نبی علی السلام ته چې دغه سیمون خو د دهیت الکلبی دفاع کړي وا مونږ مسلمانانی خو ستا کما سریه او مرګري چې راغلیو نه هغې مونږ نه هم څه شی نه مې نه راوړي نو نبی علیہ السلام زید رضی الله عنه ته وې داغي مشر چې کومو ابو یزید ابن عمر نبی علیہ السلام وتوی زید رضی الله عنه دا قیدیان وته پرې ده مسلمانان او د دینم سم کا مال متا راوړې دا متا واپس او نبی علیہ السلام یې خغه مړو سر بسکو د مړو دیت واړی کسه او نه بس بس هغه کم چې مړ شي دي مړ شي دي په غلطه کې هغه معاف دي او بیا دی واپس کړل بلاره کې دا یو واقع راغلی و بیا نبی علی السلام رب سریه لګل بخاری کې روایت راځي چې هرقل د نبی علی السلام د دې نبوت متعلق دا سه پوخ بیان کړو یقینا پوره دا د تدا معلومات چرته شیو نو دا معلومات د دو دو دریو ذریعو نه کړي دلا د نبی علی السلام خط نو راغله بخاری کې روایت چې د نبی علی السلام د نبوت د علم او معلوماتو کې دونه مخ کې د هرقل د نجوم په ذریعہ معلومات کړي د نجومی مو اهل کتاب د تورات انجیل ماهرمو او نجومیو علم نجوم دا د معلوماتو ذریعہ ده لکه څنګه چې سحر کوړه خلق کوي نو دا باطل شي نه دي زموږ دین شریعت کې نجوم پرستی پستورو معلومات سحر کوړوي په دې معلومات دا منی دي خو خو چون کې بس غیر مسلمو دا شیکاو نو په نجوم باندې سم معلومات کړو دا سوا چې اورز وی دې ساره وختي چې را پاسې نو دا سه به سورو ګډ وړو نو خپل وزیران مشیران دې تپوسو کو چې باچا سلامت دا حالات دې داسې درست نه دي شکل صورت ار صدا سه ګډ وړ دی ولی خیر خدای طبیعت ته خنه ده او خفاو وجه سره دوی بیګا ما ستورو کې وکتل نو ما ته یو معلومات وش چې یو داسې بادشاه دنیا کې را روان دی چې هغه او دا قوم ټول سنت کوي سنت ختنه او ملک الختان را روان دی د سنتو سنت شو بادشاه ابا چی په دې دنیا را روان نجومونه ما معلومه نو عیسایانو سنت پرې خو ختنه اوس هم د عیسایانو ختنه نه کوي حالانکه دې دین کې شته ختنه صرف مسلمانان یا يهود کې يهود په سم پابند نو یې هرقل ته وې چې نصارا خو یې سم نه کوي خدا سنت چې دی يهود کوي نو يهود خو زلغون ته خلق دي او د خوشا گورنران و غیره ته اطلاع لېګه بس يهود به وښنو بس زور طاقت به ختم شي او خطر نشته د سر د خپل حکومت خطر چې بل حکومت را روانه مان حکومت نو بیا بس پاغي امتحان راغې خاتون متونه يهود چې دی ماتا سرته وجه وټکل کمزورې لګي ورځې بعد یو سړی راغې غسان غسان یو قبیله د شام د نږدې غسانی بادشاہ دل را لېګلو هغه غسان قبیله او علاقه د ددا سما تحت غونته وا نو دلوي سر ټیکس وغیرہ یو شیبل شی ورکاو نا کس را لېګلو د سره خبره اترې وکړي چې لکه دا خو یوازې يهود نه دي عرب هم دي نو وی وی هاذا ملک هاذ الامه قد ظهر دا د دې خلکو بادشاہ را روان دی دا عربو به تحقیق شروع کو شروع کو نو هغه خپل خبره تصدیق تر رسول چې زما دا کم د نجوم و جان پړتال لیکنه منفی ضرب دا درست ہے کنه نو بیا دغه شام تراغلو په سفرو مخکې مونږ ویلو دا غ نظر منل او پوره کولو د پاره د نبی رسول الله لا خط نه دی ورغله د یکدم روم ته اطلاع لګله روم کې د دغون ته یو بل لوی عالمو د دوی د دین او د مذهب د د مرګره اته خط لګ چې د قسمه د نجوم په ذریعہ معلومه کړي دا چې د داسې خلکو باچا را روان خپل د همس کړي نو ته د خپل علم مطابق مال جواب راکا چې دا خبره زما درست ده زما دا جان پړتال صحیح ده کنه اته چې خبر ورسید ناغه خپل علم او د خپل معلوماتو په ذریعہ باندې هغه خبره تصدیق وک او بالکل ستا تحقیق صحیح ده او د دقه خلکو مشری او باچې را روانه بیا په دې دوران کې د نبی علی السلام دا ختم ور ورسید نو دریم تصدیق دا خط شو سلورم ابو سفیان نه معلومات وکړل او ورته پوره جوابونه وکړه هغه سره سلورم تصدیق شو نو د بیا یقین شو چې دا آخري پیغمبر را روان دی او دا ټول شام او د علاقې بدایلی او بدی به حکومت نو دی خيارو دوی که زه یوازې ایمان راوړم نو کې دې شي چې دا خلک بغاوت کوي نو راشه دا ټول وزیران مشران قوم ځان سره کوي چاړو مسله راتني نو دغل ته په دې همس کې شام کې یو دعوت کو او دروم د لوی وزیران مشران دارنګ مذهبي مليان ټول راغون او ډېر غټ دعوت کړو او هغه دعوت دوران کې رشد او هدایت غواړي نو دا کم پیغمبر چې راغله ده د سره بیت وکه نو الله بس تاسو د حکومت مضبوط کی اچ کله دا خبر او کړه په ټول خلکو بدو لګی وی خاصو حیثتا حمر الوحش الى الابواب د دروازو ته دا سمند کړه دی وزیرانو مشیرانو ټول لکا وی وحشی خرونه چې منډه وی خو د خوخيارو مخ کې نه گیټونه بند کړو شا طرفن اجي گیټون لورل بند واپس وته وی راځه واپس شه دا خو مړه ما پتا سه امتحان کاو ما کتلې چې بده خپل مذهب ټینګي اکل کیه کني بالکل بس راضي شم کله کیه ښا زموږ د غزور دین التباچی خطر کې شوا نو د دې باچه د خطرې د یری نه هغه دون یقین چې جوړ شوی په دې مختلفو ذریعو هغه ټول ار سلاړه راغ او امام بخاری لیکلی دی فکان هذا اخر شان هرقل دا د هرقل اخیری حالت نو بس چې د بادشاہ د یری نه هغه یقیني خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقانیت ایمان رونړ او د دغه بادشاہ او دا کرسه د وجی ایمان پر خو یاره خودم را دا حدیث د مسلم کې راځي چې رومیانو حکومت لکه د ایرانیانو زر خراب نش څه زمانہ پورې و چلے بیا روسو د عمر زلانو په دور کې روم فتح شو خو ایرانیان خو د نبی علی السلام زمانہ کې لا فتح شوه نو خو خپل کې ټوکړې ټوکړې شو حکومت واله شروع واله شو کمزورې شو او رومیان هم دغه شو بیا د عمر جلان دور کې د علاقې پته شو خو په دوی کې یو څو صفاتو وې د دوو وجونه د رومیان حکومت سو وخت پورې ایثار یو په دې رومیانو کې چونکی عیسایانو نو دوی کې خلکو سره احسان خ اخلاق او نرمي نن هم دي د عیسایت بشري حقوق او هیومن رائټس او دا خبرې کوي اگر چې امریکای او مغرب دا اوس اسه یو ډال جوړ کړي ظلم شروع کړي دی واسي وی هیومن رائټس ولیکن اصل عیسایت کې د دې خبرو خیال شدي کې نرمي ده اخلاق انسانیت سره د خېګړې سسناسه سوچ اصل عیسایان لري نو یو خداوا او دویم وجه داوا وای چې د نبی علی السلام د دې خط ډېر اکرام یو دی وجنه د نبی علی السلام د دې خط د اکرام په برکت الله دوی ته ډېر وخت پورې سونه وي او بیا وای دا خط نه ده دون قدر رستم کړو چې د هرقل د نبی علی السلام دا خط دا په یو ډیر قیمتي صندوق کې بند کړي ځان سره سنباله خو ولې د خو یقین شوی دی چې حق پیغمبر دی خدا کورسه د لاسه نه مې او د وصیت کړو چې د دې خط خیال ساته سو پورې چې دا خط د سړی بچ ویه نو ابن حجر اسقلانی لیکلی دی او زما یو استادو هغه مونږ ته قصه کوله چې زه یو ځل دروم روستو زمانہ کې بادشاہ سره ملو شوم ادا هرقل روستو سو پښت شاته په نوسو کې اچ زوارلم دا د اتمه صده خبره ده 8 سو چې کوم هجری و آلتا دا روم غداغه زمانه بادشاہ ماته وې چې ستاسو د پیغمبر ختم سره سم پروت دی یا سند کې کولاو کو نو خد دا سیزه په ځای راجیدلې موزکه چې په سونو کالې تیر شي وی هغه ماتو خو چوغورا دا ستاسو د پیغمبر ختم ته په میراث کې پاتې دی پلار د نیکنه نو د دې دوه وجونه الله پاک د رومیان حکومت سو وخت پورې برقرار وسات دې ځای پورې دا خو د هرقل بادشاه خط او دغه معاملې او دغه حالات دا ټول بیان شو پینځم خط نبی علی السلام د بحرین حاکم ته لېګلو نو سم چې بحرین ورته وای دغه بحرین دا غنوم منذر ابن ساواو نبی علیہ السلام یو صحابي علا حضرمی رضی الله تعالی عنہ ته دا خط ورک او د یوازې بحرین ته لېګلو او ته ویلو چې دا با د بحرین حکمران منذر ابن ساوه ته ورکی او پای کې د اسلام دعوت ورکړو اخد چې کلا د صحابي یوړو الله حضرمی رضی الله عنه او د منذر وکت نو قتل سره الله د ایمان توفیق ورک د حکمران چې دینو ایمان وروړ دی بس کله الله چا کې اهلیت قابلیت خېګا باز سړی په مسله خبره زر پويش او باز ته بدا دماغ چې دنه خوب کې خو لیکن زدی وی خبره ذهن کې نه کی نو الله د د اهلیت پکيو او ریدو سراغه مسله قبول کړه او ایمان راوړ او خپل د بحرین مشران او خلک راغون کړل او هغه خط وتا اولست چې ماته د محمد رسول الله سلام د طرف نه خضر غلې ده او موږ ته د اسلام دعوت را کړې چې دا یو الله بندگی کوي او زما تابعداري وکړي نو د بادشاہ د اسلام راوړلو د وجه نه عام عوامم متاثر شي خلکو ایمان راوړو ځکه چې دا یو قانون دی د دنیا معقوله دی وی الناس علی دین ملوکهم خلک د بادشاہ په دیني کنه نو چې کله بادشاہ په ملک ډمی نو ټول ډمان شي وګورئ نن پاکستان عوام ډمان شي وي ولې زموږ حکمرانان ډمان دي ګډا کوا ډم توپ کوا دا قشه او چې کله اسلامي نو مسلمانین خلکو کې مسلمانی راځي افغانستان باندې حکمرانان رالل مسلمانان دي دیندار دي افغانستان د چنه روزي نو مسلمانی مسلمانی ښکاری خلک هم سم دي امن هم دی دوکم نشتا غلا قتل هم نشتا سو خو دې سو کی بس سمش ولی حکمران سم پټکې دا صدر په سرم دی د وزیر اعظم په سر باندې دی روماله او صادری پوګه دی ګیره دا نو چې افغانستان ته ورشه ټول بس پټکی ټوپیو منځونو جمعهتونو مسلمانی ورسره سمدم دي او دلته دا ډمان دي نو ټول لاندې ډمان دي بادشاہ ته خلک ګوري چې بادشاہ څه کوي هغه څه کوي نو البته بادشاہ ایمان راوړ خلکو می ایمان راوړ او متاثر شو ایمان راوړ او خو څه کسان دغلطه په دې بحرین کې يهود او مجوس ایمان راوړل د بیا خط لېګ نبی علی السلام منذر بن ساوا واپسې کې وته خط لېګ او نبی علی صلوات و سلام ته دا خبر او کړه د دعا سلام نه بعد ما بعد یا رسول الله فینی قرات کتابک علی اهل البحرین فمنهم من حب الاسلام واجب ودخل فی ومنهم من کرها وبارضی مجوس و یهود نفا نبی علیہ السلام دی وی چې ستا دا خط ما دی بحرین والا او تا اولس چا اسلام راوړو بچا بدلږي ځکه زما زمکه کې ملک یهود او مجوس هم شته نو دا راتو وایا چې فاحدث الی فی ذلک امرک ما ته نور خلکو بارکی وای چې د خلکو سره سوک نبی علیہ السلام ته جواب لېګلې وګت خط ته پای کې وتویلو حمد او ثنا نه بعد ډېر خبرې لیکلې خلنډه دا وته وی دا سدا چې کم خلک ایمان راوړی دی ای سره نرمي وکړه کوم خلکو اسلام راو نه نو په باندې ټیکس لګاو بس خبره ختم او دا څه هدایت ورته وکړه نو بهرحال الله رب العزت په دې خط او د دې حکمران په ایمان راوړلو د منذر رضی الله عنه ټول بحرین الله رب العزت مسلمان او بیا به د دین خ کافی چې دینو ټیکس عشر دا و مدینه ته راته یو ورځ چې دینو نبی علیہ السلام عبیدۃ الجراح رضی الله تعالی عنہ بحرین ته لګلو چې داینه سالانه ټیکسز وغیرہ راوړي نو ده تله ده نو پاغه کاله 1 لاک دینار د بحرین نه وروړي ډیر لوی پیسې واغه وخت 1 لاک سار مانځه کې نبی علی السلام بخاری کې راځي چې سار مانځه کې سلام واړو چې وکتل نو جمعه ډک ته د خلکو د نورو جمعهتونو خلکو تم پته لګېدلې دا چې ابو عبیده رضی الله عنه راغله ده د بحرین ټیکس راوړی دی او او شر زکات راوړی دی نو دا خیال زکه د پته و چې نبی علیہ السلام کور ته نوړل په خلکو به تقسیمول نو دیرال چې مونږ لمرا کی نو دا بس صحیح ودا ای حق کله چې سړی لالچ نه کوي غلطه تمنه ساتي ذلت پکینی او حلال ماری نو ټیک ده بس چې سړی پکې حقي نو صحابه راغلی نبی علیہ السلام چوکتل چې خلک ډیر دین وی خاندل و اخکاری داسې چې تاسو صدا ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ مبارک خبر درغلې چې بحرین نه مال راوړې او ته یا رسول الله دغه سره نبی علی السلام ابشرو واملو ما یسرکم خوشاله شه سچې امید دې پاغه با تاسو خوشاله شه در کوم دلا خو په دې درمانه نه یریږم چې به خبره ورته فوالله اوس راحتونه دي نو په دې نه یریږم چې پتا سو فقر راځي اوس براحتي مال دولت به غنیمتونه به یریږم در باندې په دې اسنه چې دنیا در باندې فراخ شي اړه را خطر را او چې کله دنیا په سړی فراخ شي نو بیا په دې دنیا کې د مینا شوق پیدا کی لکه څنګه چې په خوانو په دنیا کې شوق او بیا اغي هلاک شو دنیا پرسته باندې نو تاسو هلاک نشه دا یره مې دا فقر نه نه یریږم نو دا یو واقعو شو چې دغه د بحرین حکمران په خط سره مسلمان شو ټوله علاقہ اسلام ایمان تران شپغم خط نبی علی السلام لګلو د یمامه حکمران ته یمامه دا غنوم حوزه ابن علی دی حوزه ابن علی دا یمامه یو علاقه ده اوس هم عربو کې ده سعودي کې نبی علیہ الصلات والسلام صحابي لګلې ده سلیت ابن عمر العامری سلیت علی خط ورک مہر پیو وته دا با د یمامه حکمران لیوس حوزه لبداور کی خط کې وته نبی علی السلام لیکلی بسم الله الرحمن الرحیم من محمد الرسول من محمد الرسول الله الى حوزه الى حوزه ابن علي سلام علی من تبع الهدى وعلم ان دینی سيظهر على منتهى الخف والحافر فاسلم تسلم واجعل لك ما تحت يديك دا سدا پتا دی پاغه چا د سلامي چې د هدایت تابع دي او پویشا چې زما دا دین با الله رب العزت پاغه ځای باندې غالب کی چې کم زې تستاسو اسونه او اوخان رسی یعنی تاسو د علاقې بم زما ما تحت کی د علاقې با پتکی خودم ردا چې اسلام راوړه نو بچ بچ او ستا چې کوم حکومت ته د حکومت د نه عالم ته به زما طرف نه په دغه ځای گورنر او حکمران خو اسلام راوړ نبی علی السلام اکثر داسې کو حکمران ته اسلام راوړه ته په خپل ځای بچ بس ته به زموږ د طرف نشي کنه خو بس مخکې د کافر طرف نه زو زموږ طرف نه دته دا خط کې دا خبره ولېګل هغه سلیت رضی الله تعالی عنہ لا لوړه سید او یمامه ته چلاړ نجد دا اصل علاقه غټه ایریا چې دا نجد ده او یې کې دا یمامه علاقه ده دا نجد نن سبا دا نجد داسې زید لکه عربو کې لکه زموږ د بره ملکن غرونه داسې علاقه ده دا ریاض وغیرہ پدې کې ده نجد کی حسابي نو هر حال دې صحابي خط یوړو غلې ورک هغه دا خط ډیر اکرام عزت کو او دله توفی تحائف ورکړل او به ول جواب کې نبی علی السلام د خط ولیک او کې لیکلو ما سنما تدویله و اجمله والعرب تهاب مکانی نو فجعل لی بعض الامر اتبعک ستا ډېر خپل دعوت ما تر ډېر خپل خبرې دي دا خبره ډېر مزیداری دي خداوت دې ما تراک خو یو عرض کوم غدا چې دا عرب خلک زما د مرتبه نه یریږي نو دا سوکا دا تا سره چې کوم حکومت او زمکه د دې کې لګمال یې سره کنو بس زب باندې ایمان وروړ مطلب دا چې ما په خپل خلافت حکومت کې ځان سره شریک نبی علیہ السلام لچ کله صحابي رو رسید نو هغه نبی علیہ السلام له خط ورک نو د دنیت غلطو کنه د د حکومت او مشری خوخه وا هدیه وغیرہ خو نبی علیہ السلام ته پیش کړ نبی علیہ السلام قبول ذکر کړ د دې مثال دا جزیه او ټیکسو خو نبی علیہ السلام وې ولو سالنی قطعه من الارض ما فعلتو بعد و بعد ما فی یده د خود غرضی وکړه زما دعوت یې ونه منه او کو دې مانا د زمکه معمولی ټوکلم غواړي نو زه ورکول ته تیار نیم زکه چې دا زما په اختیار نه ده زه خو د دنیا حکمران نیم زه خو د الله طرف نه مامور یم خدا دا چې د خو اسلام راونړو خدا د پلاس کې چې دا سون حکومت ته دا به تباشي نو بیا وشو داسې د فتح مکه نه پس جبريل یو ورځ راغی نبی علی السلام ته وی حوضه ابن علی مرداش نو مده قسلار بی دینه ده هغه نه دنیا نه او بیا نبی علی السلام فرمایلیو چې دغه علاقه د یمن چې د یمامه چې ده اما ان الیمامه سيخرج بها کذابنا د یمامه کې به یو بل دروغجن پیدا کی او د بد نبوت داوا کوي خو یقتل بعدی دا به زمانہ بعد وجل کی د مسلمه الکذاب وی هغه د یمامو بیا د دغلت سردار د نبوت داوا کړي او دم نبی علی السلام سره سړیر مذاکرات خبري شوې دی بچرته بل موقع باندې راشي د مدینه تم بیا راغلو مدینه کې اس خرګنه و نبی علی السلام سره خبري شوې او د خلاف بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور کې جهاد شوه دی آیتا جنگ یمامه وای پای کې چې دینو د ختم نبوت په مسله ولنې جنگ چې د ختم نبوت منکر او د نبوت داوا کړي او بیا مسلمت الکذاب الله مردار ک د وحشی پلاس حبشي حبشي وحشي ابن حرب رضی الله عنه چې حمزه رضی الله عنه شهید کړو په اوحد کې خو بیا د روس مسلمان شو په مکه کې نو د بیا دغه د مسلمه دل کذاب مردار نو دا بیا بیا وی چې ما یو بهتر سړی وجلو بدتر مې وجهغه بدله مې خلاص نو الله دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې د وحشی رضی الله عنه په لاس مردار نو یمامه کې دغه سړی مردار شو بل خط اوم نبی علیہ الصلات والسلام د شام بادشاہ حارث ابن ابي شمر غسانی ته لیکلو غسان ډیر غټه مضبوطه قبیله و شام علاقه کې دغه حکمران چې دی هغه حارثو نبی علیہ السلام د تخت لګلو صحابي چې لګلې هغه شجاع ابن وحد شجاع ابن وهب الاسدی شجاع رضی الله تعالی عنہ علی خط ورک په خط کې وته لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى الحارث ابن ابي شمر سلام علی من تبع الهدى آمین بالله وصدق وین یادو کا الا انتم من بالله وحده لا شریک له یبقى لك ملکک نبی علیہ السلام ایمان روړه زما تصدیق کا او چې کله دی زما دعوت قبول کو د الله توحید دی ومنه نو ست حکومت به الله بچ کی نو خط ورته ورسه هغه بادشاہ ډیر قمقلو حارس هغه اخت اوغرزو غوسه شو او وی من الذی انزو عنی ملکی دا بلا سو کی زمان حکومت لري ځکه زه غزان مضبوط غنم او بیا وی چې دا بسو کی زمانہ حکومت واخلی خدای ظالم فکرونو کې چې نبی علی السلام غوتوي چې بچي باندې پرېدم کنه او بیا وی انا سایرونی له زورګه په مدینه حمله کو دي ته چل خیم ما ته خطر علی او یتنع النعال دا غسان قبیله او سونو له نالو نوال شروع کړل جنگ تیاری شروع نبی علی السلام ته اطلاع رااله چې غسانیان حمله کوي په مدینه باندې ځکه مضبوطه قبیله و نو نبی علیہ السلام او صحابه کرام په انتظارو چې کله بکای خدا دا چې حمله اونکړه وجدا و چې وای هرقل بادشاہ چونګې د داغه ما تختو ناغه ولا مشوره ور کړې و الکه غره حمله اونکه کارزان لکارونه ګوره چپ کینه بارام نو دا وجه نه بیا چې دینو حمله اونکړه او دا صحابي واپس رخصت کړو خدا و چې اسی او خطر وا خو یو خبره نبی علی السلام دا خندق نه باد کړي وا چې دا خلک بوس مونږ په سینه راځي مونږ به ورزو یو دا وا او دوی مدا وا چې صحابه کرامو ایله الله وس ورنکب خو خیر صاحب کرامو خو خپل تیاری کوله کن نبی علیہ السلام تیاری کوله خو صاحب کرامو کې دا خبره مشهور شوه چې غسانیان حمله کوي عمر زلان خپل واقع وای وایزه د مدینه نه بار باندې کې اوسېدم ځکه د عمر زلان هم خزه بل کړي وا دوه خزه وي او د ابوبکر صدیق هم دوه خزه وي نو یو مدینه کې و یو د مدینه نه بار حوالی کې باوا ابوبکر صدیق هم چې د نبی علی السلام د وفات په موقع نبی علی السلام نه اجازه تغشته او په غورز شپې دلته وا وته ز بل کور تلاړ شم نبی علی السلام یې زخیم لاړ شه چې تل تور رسید بیا نبی علی السلام داسې دروازه داسې لس یو لس بجو کې وفات شو نو بیا ابوبکر صدیق پسې تلو شو هغه زینه واپس راغلو دا مدینه نه بعد نو عمر رضی الله عنه هم داسې یو کور دلته او یو د مدینه نه بار په حوالی کې یعنی باندې کې دی وی بس ما دې یو مرګره او انصاری غسر مې دا معاهده کړې و چې یو ورځ به ته مدینه ته ځې نبی علیہ السلام سره وخت تیرې او چې څو قران نازل شي یا حدیث پیغمبر احکام بیان کړي ما خام به تماته او ما چې څه ګټلی نیم ستانی مزما او ببل ورځ به مدینه ته زم نو زبا علم یز د کوم او تب مزدوری کینو تا چې ګټلی نیم زمانی مستو ا چې ما سیز د کړی تا ته به ما زیګر ما خام خیم د معاهده او صاحب دا سه معاهده کوي بهرحال وی اورز زما دقه انصاری مرګر راغه او ډیر تیز را تورو او زو یریدم روتم ولی غسانیانو امر وکړه زموږ ذهن کې دا خبره وا بیما وته وی چې ولی اجال غسانیون غسانیان را للس بیما ته وی دا اینم غټه خبره شوه ده ما یې څه وې زه خبر شوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولي بیبيانې طلاق کړي دا غټه خبره مسلمانان پریشان دي خپه دي عمر زلان منډه منډه منډه مدینه ته رالم نه غرالم نبی علی السلام نبی علی السلام مسجد نبوي کې بر کمره وا بر چت کې آئے کې پروتو کمرې ته مې وکتل نو پزمک نبی علی السلام پروت پوزکی باندې دا سرمن نه جوړ شوی بالغ او هغه کې د کجورې پانه د مالو چې بځای ډک او دا سه یو مشکیزه شان ځوړنده وا چې مو قتل د پیغمبر حال تا ما ته رسول الله مونږ دونه بیکار یو تعالی بستر جوړ نکړه وی را پاسه ما ته عمر زه دنیا لنیم راغله پیغمبر لاوی بسترې نه چې ډیر څه جوړ کړي خو هغه زهد او دنیا لنه راغله ته ما ته دا خبره کې د دنیا دنیا لګ وخت دی بهرحال وی بیا مې وی چوز د پیغمبر طبیعت ګورم خبر به څنګه شروع کوم ځکه د پیغمبر خپل رو وغي ادب خیال ساته نو وی غپ مې وسره ولګاو وی ما چې وی خاندوم وی ما ورته وی چې زه خلور پسې ورلم اپ صاحب پسې او سخت خبره مې وکړه او سو مې لګاوم کړه او یو مرتبه چې د ابوبکر لور عائشه سره سیالي مکوا اخو د پیغمبر خوخه د هغه سره سیالي کې وی نبی علیہ السلام مخاندل چې وی خاندل ما چې زوس طبیعت خشو وی ما ته یا رسول او تاسو زنه کوم چې څه ترشته بی بیان طلاق کوي چې نه ما خو نه طلاق کړي وی ما وی الله اکبر خوشاله شو ځکه مهاتم غریبانانه په یاره وی جړلې وی ټولو چې لکه طلاقې کړو ادا و چې دی یو مطالبه کړی و نبی علی السلام نه یا رسول الله مال غنیمتونه ډیر شو نو زموږ د خرچه کله غزیات شي نو نبی علی السلام په دې خپه شو چې د پیغمبر کور کیه او د زهد خبرې کوي تاسو د دنیا خبرې کوي نو بهر حال په دې تی نبی علی السلام غپښو نو نبی علی السلام ایلا کړي وا قسم خوړلې او طلاق نه ورکړ نو نبی علی السلام د اسنه را پروتو نو دا ډوډه وته نو دی وجنه بس جمعات کېو په کمره کېو نو کورتا قسم پورا کوله پار یو میاش نه رات میا چې پوره شو بیا واپس راغی قسم یې پوره نو غسانیانو دا حمله دغه دور کې داسې مشهور شوی و بهرحال اتم خط د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری نبی علیہ السلام دوی تم خط لګلو او په دې کې دا دواړه رونو وته بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الی جعفر و عبد ابن جلندی سلام علی من تبع الهدى اما بعد فین یادوکم دعایت الاسلام اسلمہ تسلمہ که اسلام امروړو بچ بشه زه د الله پیغمبرم دل الله را لېګلم چې څوک روحاني تور د دین په اعتبار ځان جمع دی کول غواړي نو په اسلام به جمع دی شي او کافرانو باندې به عذاب راځي تبا کیږي با که تاسو د اسلام اقرار وکړو نو تاسو حکومت په بچ ان زما طرف نه مقرر شي او که انکار هم کو نو غوري حکومت هم زی او زما اسونه با ستاسو په میدانونو کې بیا ولاړی یعنی حمله وکوم او زمو نبوت با ستاسو په دې حکومت باندې غالبي کی دغه تل زمو حکومت راځي الله ما تویل نو خدای دا چې اسلام راوړې بس بچي بم بچ بهرحال صحابي نبی علی السلام دله مقرر کړو عمر ابن العاص ډیرو خيار سفیرو او ختم واغش کله چې ز عمان ته ورسېدم دا موجوده عمان دغه ځای ته ورسېدم نو سوچ مې وک چې دا دورونه دي پدې کې دا عبد لګ نرم دی او دا جعفر چې اصل مشرو دی وسره نائبو نو ما هغه سخت راشه د نرم سره خبرې اترې کوم نو د عبد لمزان ورساو هغه د چورالم نو د نبی علی السلام ختم او تولس نو ما ته وې ما یو سره ډېر خبرې اترې وش وې ما ته عبدوې ما ته دوی لې ته د نبی علی السلام تا ته مونږ ته د صداوت راکې میماوی چې دا نبی علی السلام دعوت او د اسلام دعوت داده ادو الى الله وحده لا شريك له وتخلو ما تعبد من دوني وتشهد محمد عبد ورسول بس خبره دا یو الله عبادت بندگیو کې خپل خدایان پرې ده او د نبی علی السلام د رسالت اقرار وکړي وی ما ته وی چې ته خود سردار د ترزوه یعنی د نبی علی السلام تربوره نو ستا پلار ستا د پیغمبر سره سم معاملہ کړي وا وې ما وته وی چې خو په شرک مړ دی نه ما ته وی چې زنو ستا پلار په شرک مړ دی نو زبدا سیو کم چې ستا د پلار تابعداري وکم پرې زور دین خیم وی امر ابلاس وی ما وته وی چې بس هغه وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه وخت کې مړ شوی چې ایمان نور اوړي خو دا دا چې زما خوخه و چې زما پلار په اسلام مړ شوی نو بیا ماته د داسې نور ډېر خبرې وکړې چې تول پلار پس لانړې اسلام دی قبول بما وته چې زما ول د پلار تابعدارم خروس بس الله پاک زه په اسلام باندې پوي کوم د پیغمبر تابعداري مې وکړه بما ته وی چې ایمان دې کله راوړې دی بما وته وی د نجاشي دربار کې نجاشي واقع و بما وته چې بما ته وی چې نجاشي سوي مې چې نجاشي ایمان راوړو وی ښا وی بیا ما ته وی چې خدا راته وایا چې دا هغه مولیان او پیران مولیان او پیران وی ما یغیم ټول ایمان راوړو وی ما ته امر ما ته وی چې امر داسې مکه وغوره دا سړی چې دروغ وای دا دروغ ډیر بد کار دی سړی پیس پکیږي دا زنه منم چې نجاشی ایمان راوړي وی ما ورته نه نه زه دروغ وایم نه زموږ د دین کې دروغ جایز دی بالکل نجاشی او ټول کلی وطن ایمان راوړی نوې به ما ته وی چې وی بیا وته مو وی چې نجاشی مان روړې ده او دا دا چې هغه خو د هرقل تابعو خو ایمان روړې ده د ایمان روړلو نه بعد هغه قسم خوړلې چې زب نور هرقل له یو روپې ټیکس هم نه ورکوم او داغه نه بغاوت هم او هغه د حکومت بچته او د پیغمبر طرف نه باغ ځای مسلط ته نو دا قسم خبره مبره وشوي وی بیا ماته دا خبره وکړه چې یره که زما د رور ایمان وروړنه دا بخي زما د رور کو دا خبره ستومنه لخبي نو زه سبب ایمان وروړم خاصنه چې د په دې بادشاہ حکومت باندې بخلونه کی بهرحال وی بیا دا سیو شو یو ورځې پیغمبر مونږ ته دا وای د الله تابعداریو کې ګناه مکوي نیکی کوي صله رحمی کوي ظلم مکوي زیاته مکوي زنا مکوي شراب مسکه دا ګټو لټو د خپل خدایانو او د دې صلیب عبادت مکوي صلیب نه د عبادت مکوي د عیسایانو بچ نوې ماته دې عبادوي یرا ډېر خپل خبرې دي خدا پیغمبر ډېر خلو خبرو ته دعوت ورکړي خارمان دې چې زما دارو ورومني نو په شریک به ایمان وروړو خدا کورسه چرته بخیل نه کی بهرحال نور دا چې ډېرې خبرې وشوې نو بیا مانه تاسو کو چې ایمان وروړو نو سبې مخ کې بما ورته چې ایمان کله راوړای کنه نو دا به چې مونږ له بیا دا مالدارو نه به ټیکس غسلی دا زکات غسلی کی او غریب لور کړی کی دا زمون بدین کی ما ته لکه دا خو ډیر ښه اخلاق دي چې ما الله ارناله او غریب لور کاوه خو دا راتوې دا زکات ستوي ما ته د زکات تشریح وکړه وې ما چې وې ما ته چې سارو کې بم زکات یې ما چاو ویره زمو خو ډیر زیات ساروي دي او د دې خو ډیر زکات جوړيږي خو خدای خبر زمو دا خلک مالدار دي خدا مدینه ډیر لری قوم دی او دلته نو دا خدای خبر زما دا قوم دی ته تیار شي خو عبارت الله خبرې وشوي اخر یې ورځ وای په د اثر وش خو د رور نه یریده چې را سره یو ځیمان وړل به راولم نو یو ورځ وی خپل رور لا بوتلم اثر سردار هغه وای چې زه چې بوتلم خلکو نیولم چې ورننه وتم مې بادشاہ وته وی پرې دی وی چې زه کې ناستم نو کې ناستو ته پرې نو خم یک دم راته بوسو سو کې سره راغله مې د قریشو سړیم پیغمبر را لېګلم او دا خط راکړل وې د معنی تاسو کو چې ښا د د مونږ ته دعوت راکې د د قوم قریشو د سره سچلو کو نو دا وخت کې مکه فتح شوه و د اخیری خط ته فتح مکه نه بعد تللی انور د فتح مکه نه مخکې تللی هغه شپږ یو او د اخیری اتم د فتح مکه نه بعد هما ته وی چې قوم سره سو کړل دی پیغمبر سره هما چې هغه دعوت ورک بازو ایمان راوړو بازو رونو اخر از قریش و حال داده چې الله رب العزت دا پیغمبر پاغي باندې غالب ک نیمه ته چې غالب شونه خلق وسره دینو منو ایما وتوي چې خپ شوق دغه دینو منو او بلکې دون اقرار کو چې مخکې مون په غټه گمراهه باندې هغه په شوق ذوق سره ټول قریشو ایمان اسلام راوړی دی او خپل مخکینی دین ته گمراهی وایي وی بیا می وته وی چې د پیغمبر دا دعوت هم نه بچ بچ اسلام راوړی او کنه منه نو غره د پیغمبر اسونه با ستاسو علاقو ته ورسی تاسو به پیمال کی تاسو دا تازگی داونی بوټی دار سبا هلاک او تباش او که ایمان دی راوړو نو پیغمبر وتا خپل نائب په خپل ځای باندې مقرر کی وې دوی مونږ له یو ورځ مهلت راک وې چې مهلت واغه سیمه دی چې سبا راشه نو بهر حال وې ما ته غرور بیا په دې تلو کی وې چیرک د ایمان وروړي خبي خو چرته بخولونه کینو په دې کورسه باندې وې سبا زوارلم چې ورلم نو یې ما ته د جعفر وې چې ما ستا دعوت کې فکر سوچ کو خدا دا فیضا انا اضعف العرب ان ملکت رجلا ما فی یدی زه په عربو کې داسې کمزورې بخکاره شم که زه د پیغمبر باندې ایمان راوړم او بل دا ده چې ته هغه پیغمبر و پتا په سراشي او حمله بو کی نو ما هو لا تبلو خیلو وها هنا عرب او دا غسان ډیر لور علاقه دا غسونه دلته نشی را رسیدي نه ایمان راونړه وی بیا مر ابلاس وی وی ما وته چې خزه سیدا تاسو ایمان نه راوړی نو بس سبا له واپس روانم خو زه به پیغمبر ته دغه جواب ویم او تاسو خوخه وای چې کله دوی یقین وشي چې د خروان دی نو یې بیا خپل کې مشوره وکړه دواړو ورونو وې دا سې کو راځي چې بس ایمان وروړو تصدیق وکړو وې سبا ما ته وې چې زبس مونږ دواړو ایمان وروړو اسلام هم قبول کړ نو دواړو ایمان وروړو زه خوشاله شوم خو بیا هم چې کمل ته مخالف خلک ما ته غوسو وای را پسې داسې غواکونه ماکونه کول خو وای دیرونو ته زه بچ کولم اخر دا دوی اسلام راوړو او دوی دواړم مسلمانان شو د قبيله خلک دا تقریبا ساعت خطوط د نبی علی السلام چې مختلفو اطرافو ته دعوتی لګلیو او پاغه سره الله رب العزت ډیر حکمرانان بادشاہان چا اسلام راوړو هغه علاقه د اسلام ما تخت شوي او چا چې مقابله وکړه الله ذلیل او خوار کړل نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صلح حدیبیه نه تر فتح مکه پورې دا شپږو خطونه او د فتح مکه نه پس دا یو خط دعوتی لګلو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خطوط په ذریعہ چې کله د مکی والاونه پر امن شو نو بیا د دنیا حکمرانانو ته دعوتی سلسله شروع دې د پاره چې د نبی علی السلام په ذمہ صرف د عربو په سرزمین او مکه او حجاز کې یو اسلامی انقلاب را وستل نو قومي بلکې د قومي نه بعد بین الاقوامی انقلاب د دغه بین الاقوامی انقلاب ابتدا وکړ خپل ژوند کې خطوط یې لګ ناغه یو علاقہ بل علاقہ ټول ما تحت شو او بیا دغه نه بعد نبی علیہ السلام د وفات نه مخکې تبوک تلاړ دا یو بین الاقوامی غزوه کړه تر اوسه پورې علاقائی وي تبوک واقع ورایش هغه بین الاقوامی غزوه موکړه ای بیا رومیانو سره ټکر واغس اگر چې رومیان هرقل بیا فوجونه واپس کړ جنگ یې ونکړ خودي فاتح واپس رالل دوی ته خطر واغ ختم شو او عین بعد بیا خلفای راشدینو چې کم پاتیو سپر پاورونه روم فارس الله ملا هغه فتکل او په ټوله دنیا تقریبا دا وخت آباده لوی خلافت د مسلمانانو بین الاقوامی چاہے ته خلافت کبرا وی هغه قائم شو نو دې ځای پورې دا خطوط دینه بعد د خیبر غزوه ان شاء الله را روان زل باغ وایو اقول قولی هذا استغفر الله